تر دې ځای پورې انواع خمسه د بني اسرائیلو ذکر شو سره د تتیمونه بئس ما اشتروا به انفسهم دا کتیمه د پنځمی نوعی وه. حاصل یې دا و چې دوی ضد راغستي دي بغیا کفر سره د معرفت نه ولي کړی دی بغیا کفر چا کړی دی عالم کله یې کړی دی پس د علم نه ولې کړی راغستی دی وللکافرین عذاب مهین وزد ظاهر فزید مزمر باندې د پاره د بیان د علت د حکم عذاب زکه ور کوم چې دوی کافر دي نؤمنو ایمان راوړو موږ بما په هغه چې رالېږلی شوی دی په موږ باندې ويکفرون او انکار کوي دوی بما وراءه هغه چې علاوه دا غیدې وهو الحق دې رښتینی کون کې دې داغي چې دوی سره دې قل ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله پس ولی وجل تاسو پیغمبران د الله من قبل پخا ان کنتم مؤمنین کچری وی تاسو مؤمنانا ولقد جاءكم موسى بالبينات یقین راغلی او تاسو ته موسی علی السلام سره د ښکارو دلایلو په زړونو د دوی کې محبت تستی بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته وایا بئس ما ډېر بد دی هغه یأمرکم به چې حکم کوي تاسو ته پاغي سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وللکافرین عذاب مهین معتزله او خوارج وی چې تقدیم د للکافرین د پاره د تخصیص دی کوم مؤمن چې ګناه وکړي هغه هم کافر شي او هغه لره به دا عذابي عذاب مهین جواب د عذاب صفت په اهانت سره کافرانو پوری خاص دی ګناهګار مؤمن لره به داسې عذاب نه وإذا قيل لهم دا شکوه ده جواب د شکوی ترتیب باریکالا کوي دوی خپل منو د بل نه منو زجر شي نو دا به دویم زجر شي بئس مشترو به اول و اذا قیل لهم دویم راز دا دی چې دوی مون خپل منزل منو قرآن ومنه نو دوی چې خپل منو او د بل نه نؤمن بما انزل علينا آیات په اصل کې دلیل شو د دوی د ضد او د عناد که شکوه شي یا زجر شي نو د خپل کتاب منو د بل نه جواب تردید د شکوی په پنځو وجوهو وهو الحق حق څوک څنګه مني مصدقا ستاسو د خبرې تایید دی دویم دروغ وای کتا سو منلې نو پیغمبران به ولی وجل قل فلم تقتلون انبیاء الله دروغ وایې ولقد جاءکم موسی بالبینات د عجل نه تاسو اله جوړ کړو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ترتید په پنځمه وجه که خپل منلی نو الله پاک په تاسو باندې غاب څنګه پورته کو قل ان كانت لكم الدار الاخره دا عام مفسرین په نسبت باندې تردی چی به وجه سادی سه او تفصیلی رازی. اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله دا باعث دی په ایمان باندې چې کوم شی الله را لېږلی هغه منل غواړي جواب د شکوې دې. او دا جواب د سوال. چې دوی په دې نه منلو د به په حق ای چې نؤمن بما انزل علينا جوابنا وهو الحق مصدقا د دې تفسیر تیر شوی دا دوه غټ خبایسو د سپینه اله جوړول اعراض د الله د کتاب نه ځکه دا دو ذکر نورم ډیرو ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة اتخاذ العجل إلها وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إعراض عن كتاب الله دا واقعا مخکې ذکر شوی و او د نعمت په تور باندې و چوون کې دلته ذکر شوه په طور د زجر او د تردید باندې سلور پنځوستم کې پنځم انعامو که تاسو خپل منلې نو د سپینه به الہ نه جوړو پلیتی ولا ذکر کړه اتخاذ العجل الہن دروغ وای چې خپل منزل منو ستاسو مشرانو دا چل کړو ثم تخصتم العجل من بعده دا دو قبائح دلته ذکر ذکر کئی چې دا لازم او ملزوم دي اعراض د الله د کتاب نه چې څوک کوي نو چې د وجه د شرک نه کوي طواف د نقض العهد سره وه تش ویتن کې دا واقعا ذکر وه فمنع وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور دا الله کتاب نه ثم تولیتم من بعد ذلك دلته ذکر کوي په طور د اعراض عن کتاب الله تعبیراتو کې فرق دی مخکې وَإِذَا خَذْنَا بل هلته وجه د عصیان نه وه ذکر چی دوی نافرمانی ولی نه کوي نافرمانی ولی کوي نو دلته وجه د عصیان ذکر کړه چې و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم نو هغه ځای کې دا ذکر نه و چې دوی نافرماني کړې وه ده او که نه، نو دلته وایي عصینا. هلته وجه د عصیان نه وه ذکر، دلته ذکر شوه واشربو فی قلوبهم العجل. چې کله دوی دا وی چې موږ نه منو په کار دا ده چې غرب پی را پریوته وي را غرزولې وي جواب هغه وخت کې نه دی ویلي رستو ویلي قول کې شریکو نو د قالو د لاندې یو ځای ذکر کړو سمعنا وعصینا وو د مطلق جمع د پاره دی ترتیب د وخت پکې تنشتا یا ښکاره یې ویلي وو چې سمعنا په زړه کې زبان حال وعصینا د باطن تعبیر اثر ټولو اندامونو ته رسېږي چې په سترګو نه باندې به سپي ته کتل خوند به یې وله ورکاو قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم نفی د ایمان کوي په نفی د لازم د ایمان سره که تاسو مؤمنان وي نو د سخي محبت به ولي کوئ نافرمانی د الله به ولي کولا بئس ما یأمرکم به ایمانکم ایمان د بد عملی حکم نه ورکي چې روغ ټول بدن روغ داغ د بخاری او د قران یو بخاری کې مکرراتی خو هغه عنوان یې خوري باب تړلی دې ځای کې عنوان زموږ مشایخ ږدي لکه ثم تم العجل من بعده مکرر ذکرو مخکې انعام کیو بئس ما ذکرو وهو قولهم سمعنا وعصینا ایمان حکم د کفر نه ورکی که مؤمنان وی نو د سخی محبت پتا سو ولیکو قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس عام مفسرين دا سورت مائده کی اٹھارہ نمبر آیات دوبوی چه نحن ابناء الله و احباؤه ابناء الله و احباؤه دیزه کی دا تردید پشپگم وجه کچری تاسو د الله دوستان وي ځان له مرګ وختلو مشهور تفسیر د جلالین چې ځان لمرګ غواړي او حقيقي مرګ شو مباهله نشو دو دعوی بدوی کولی چې جنت زمنګ دی دویمه دعوه جنت په من پورې خاص دی زمنګ علاوه صحابه ولرنشته فتمنوا الموت د ځان د پاره او مرګ حقيقي په تور د مباهله نه خبر اوکړي چي يو سړی ځان پوري جنت خاص کړي نو د مرګ سره يې څه لازمه ده. جواب د هغې دا دی چې مرګ جسر یوصل المحبوب الى المحبوب شي جنت ته به ځي او زر به ورسي مرګ خو دوی چېرې هم نه غواړي نو تاسو په دې خپل دعوه کې دروغجنی عام مفسرین توجیه کوي لیکن دا کمزوري ده نبی علیہ السلام له جنت لازم او هغه ته دا حکم نو چې تمرګ وغواړه نه نبی علیہ السلام چرته وخته دي حدیث کې من راغلی دا چې مرګ به د ځان د پاره نه غواړي اصل توجیه زموږ د شیوخو ده چې دا اعلان مباهله دی پس د انواع خمسو نه او دا اخیر مساله ده. دعوت ته مباهله اعلان مباهله د يهودو سره او قران درې ځې ذکر کړی د آل عمران شپیتم کې د نصارا او سره جمعه شپږم کې د يهوديانو سره او تفصیل د مباهله من آل عمران کی کو څلګ غوندي په حواله د تفسیر د مواهب الرحمن او دا تفسیر قرطبی او جامع البیان وما الى ذالک راشی میدان تا فتمنو الموت مخی توجی مرگی حقیقی او د ځان د پاره دلتا وغواړی مرد د دروغجن د پاره ادعو الموت على اكذب من الفريقين ابن عباس سے بوئی تم د مرد نشوا ولا يرد ما يرد على التفسير الاول چې کوم یو د دوه ډلو دروغجن هیلې ورته وکړي دا توجیه د عام مفسرینو دا به تردید شي د شکوې په شپږمه وجه شیوخ اخیری مرحله دا پلیتای د بنی اسرائیل ذکر شوی بیا نه منی اعلان مباهله ورسره وکړه فتمنوا الموت په اوله توجیه د ځان لپاره فتمنوا الموت څوک چې دروغجن ورته وای کچری ستاسو د پاره کور د آخرت په نزد الله یوازې سوا د نور خلقو نه بی د نور خلقو نه او غواړي مرګ د ځان د پاره یا د دروغجن د پاره کوي رښتینی شرب او نه غواړي دی لره همیشه سبب دا دی چې مخکې کړي دی لاسونو دوی الله په ظالمانو دی ولتجدنهم او خامخا ته به بیا مومي دوی لره زیات حارسان کوشش کوونکي د خلکو په ژوندانه دنیوي ژوند ومن الذین اشرکو مشرکانو نه یود احدهم غواړي یو د دوی لو يعمر الف سنه عمر ورکولې کېدل دل رزر کالا او نه ده هغه بچکون کې د د عذاب نه ايو عمر چې عمر ورکړې شي تا والله او الله پاک بصیر ویني بما يعملون هغه چې کوي دوی ودا وجه چې مرد نشي غوښته بما قدمت ايديكم پکړو خپلو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الناس على حياة دنيوي جن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة اسم تفضیل د دې استعمال په دریو طریقو سره دی بل اضافت په من سره په الف لام سره احرس الناس على حياه پر جانب د معطوف علیه کی په اضافت سره مستعمل دی او په معطوف کی ومن الذين اشركوا په من سره مستعمل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وجند دنيا ومن الذين أشركوا دو توجیه دي وَوِعَاتِفَكَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ دویمه توجیه بداشي چې ومن الذين اشركوا دا مبتدا شي یود احدهم دا به خبر شي فأول توجيه ولتجدنهم أحرص الناس ومن الذين أشركوا ده التخصيص بعد دی د يهودو په مقابله کې چې خلق ذکر شي نو مراد دې نه اومیانی یا ومن الذين اشركوا مستقل کلام شي ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه ومن الذين اشركوا قوم يود احدهم لو يعمر الف سنه مشرکانو بني اثر د مجوسو فارس والا چاته به دعا کولا نو عش الف سنتين مشرکانو کې هم دا عادت قرآن زر کاله ذکر ذکر کوي لو يعمر الف سنه لل مصدریه دی عمر ورکولی کیدل دلره عمر دیا جانا هزار سال شیخ رحمه الله مرجان کې د دې توجیه حواله ورکړې ده په بیلکانه مولانا دا د دې پیرو دعا یې ورته کړې ده اللهم اغفر له اللهم افصح له في قبره اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين زوی مولانا عبداللطیف فعالمو یو زوی مزوبو دوړو وفات دي مولانا عبداللطیف اولاد شته لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر دو ترکیب دی اول ترکیب ما هو دا مفتغار ما نافیه دی راجع الى ما فی الذهن ایعمر داهی تشریح ما هو مبتدا شو هو بمزحزحه خبر شو نه دی هغه بچون کې د د عذاب نه هغه څه شی دی ان يعمر چې عمر ورکول کېدل دي مطلب پیدا شي چې نه ده دا سړی چې بچ کی عمر ورکول د عذاب نه بچ کېده اصل کې په اعبدو ربکم سره دي اصل مسلې سره ولګاوه نو چې سړی زر کاله ژوندي شان دادی چه نه دی عمر ورکولی کیدل دلره عمر ورکول دلره دفکون کی دعص والله الله پاک بصیر ویني بما يعملون هغه چې کوي دوی لیدون کې دي پینزو صفات تا مومنانو ایمان بالغیب عبادت بدنی مالی ومما رزقناهم څلورم ایمان بالکتب المنزله او پنځم ایمان په قیامت حکم دنیوی هدن فلاح نجات دویمه ډله نو د مؤمن پنځو آیاتونو کې ابو صفات او حکم ذکر شو دو آیاتونو کې کافر دری پلیتی عدم ایمان تبلیغ پی اثر نکی تمه د ایمان پی منه د دنیا حکم سلب د آثار د انسانیت ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم حکم اخروی ولهم عذاب عظیم دیارلس آیاتونو کې د منافقانو خو تشخیص د لستونی مارو اساسی صفات د دو درې عدم ایمان مخادعه او استهزاء تفصیل پنځلسو ته د دنیا حکم هدایت پرې خو د گمراهی غوره کړه رأس المال عبید اخروی وما كانوا مفتدی دوه مثالونه اول د پخو کافرو منل پکارو رانا شاراوړي وا دور سره دشمنی شروع کړ دین د منافقانو دنیا خیری تلغونی ګوری بچ باندې شي تمهید لار صفا کول بچاونا بستر خورول د لارینا کانی شګي ازغي وغیرہ لري کول تسلی داعی مبلغ ته چې راتلونکې مسله دا ده چې د دې نه به دا درې ډلې جوړېږي منونکي نه منونکي دوپړه یوشتم آیات نه خطاب عام اصل مقصد لما سیقت له السوره یا ایها الناس اعبدوا ربکم د قران کریم اثبات ته یو مسلې کې نو داغي مختلفي طریقې دي اول رد خصم کی نو دویم اثبات به دلائل کئی او کل عکس دلته ډومبه دلائل ذکر کړ الذی خلقکم رستو د خصم چکم شبهات تی و ان کنتم دغی جوابونه بهترین شرح شاری د بخاری فتح القدیر او فتح الباری او خپل دلیل پیش کړي د احناف نوم یریږي ځکه هغه مضبوط دي شیخ ته پنجپیر رحمه الله به فرمایل چې نکتب ما لنا وما لهم خپل دلیل هم ذکر کو نو د مبتدع هم ذکر کو وان المبتدع لا يكتب ما لنا حديث د اعمه وسيله ديارلس اسانيدو سره صائب کې ذکر ده او بیا پاغي جرح العبادة لله وحده دلیل الذي خلقكم تشبي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن الله لا يستحي نیکه می ستاسو خلیفه کو مسجود د فرشتو قبول د توبه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه او دای چې ختمه نو ختم یې په بشارت او په تخویف. فمن تبع هدایا والذین کفروا دویم باب د صلیختم آیات یا بنی اسرائیل اذکرو خطاب خاص پس د خطاب عام نه اول رکو تمهید دری پلیتی د دوی کتمان اول تحریف دویم کتمان حق وروسته پنځه انواع د بنی اسرائیلو اول انواع کې اتنعم او دونقم ماشومه پرون می ټاپ تر کړو نقلاریږي او اتم د اوبو انتظام انفجار الماء و اذ استسقا موسی لقومه دوانی قام اول رجزن دویم په خیمه د هغې څلو خبیث جماعتونه احبار و رغبان منافقان اومیان منشیان او سبزادگان اختتام په قولو هنا کول د پخوانو انبیو خلاف نو پینځم نوع او دا ټول علی سبیل الترقی پخوانی سکای د پیغمبر علی السلام خبره دوی نه د منلې ولما جاءهم کتاب من عند الله او اخري مرحله اعلان مباهله ګران شي قران کریم کې دا مضمون دی ملګری چې مراکز ته ځي نو دې مضمون لذي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه د دې زینا د زمون د شیخ تپنپیر رحمه الله مساله د رسالت ولما جاءهم رسول من عند الله لا مشاحه في الاصطلاح نو شیخ رحمه الله بزکه فرمایي چې سلو آیاتونو کې توحید ختم شو او کووري قل من كان عدو لجبريل د توحید دا مسله په صداقت الكتاب شروع لا ریب فیه او په صداقت د کتاب ختمیږي قل من کان عدو لجبريل فانه نزله على قلبه او دیتا مراعات النذیر وی د سزین خبره شروع شي او پاری ختم شي خوب په صداقت ته قرآن او ختم په صداقت ته قرآن. قل من کان عدوا لجبريل وایه هغه څوک چې وی دشمن د جبريل یقینا دې راوړي على قلبك د دې ځای په اصطلاح ربط کې موږ ویلو چې جوابونه د اعتراضونو چې واردېږي په مسله د توحید دریو توحید مسله به موږ راوړې او که جبرئیل نه راوړې جبريل زمون دشمن دی دویمه شوبه توحید مسله خو به مونږ منلې وي امداد د غیر الله نه جایز سلیمان علیه السلام جادو کړو په سحر کی استمداد د غیر الله وما کفر سلیمان دریم هاروت ماروت د خودنی د سحر د پار راغلی جواب نو راغلی کراغلی نو انما نحن فتنتون او را روانې دي اوله شوبه دا شوا جبريل عليه السلام زمون دشمن دي نيمنو جواب دا الله په حکم راځي دویم ته سلیمان علیه السلام په صف د پیغمبرۍ کې ذکر کوي اخو نعوذ بالله ساحر وما كفر سليمان ام دعا د غیر الله او سحر جائز دی کنه وی فرشته به بابل تن راتلی انما نحن فتنه دا ابتلاء وا سلورم الفاظ شرکیه موهومه مشتبه الفاظ مو لا تقولو راعنا وقولو انظرنا صاف الفاظ ولی نوی ماخذ یو سل څلورم پینزم په خپل خبره کې شکی کله یو کله بل ما ننسخ من آیه جواب الله مالک ته په خپل ملک کې چې مالک څه تصرف کوي الم تعلم ان الله له ملک السماوات شپږم دوی چې وقالو اتخذ الله ولدا ولی دا الله نازبین نازولی نشتا یو سل شپارسم نو داغی جواب سبحانه وم که ته رښتینی پیغمبر یې، نو الله ستا د صداقت او د نبوت څه کرشمې موږ ته ولې نه ښيي؟ وقال الذين يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية جواب پخانوم دا سویلیو کذالک قال الذين من قبلهم اتم تحویل قبله باره به کی شروع شی سیقول السفهاء نهم ته حکم د سعی د صفا مروه ورکای پغه خو بوتان پراتو جواب دا د زی نقصان نه دی یو سل اته پنځوستم کې او دا غي نورستو په دیار لسو آیاتونو کې رد شرک فعلی و الہکم الہ واحد دا نه شبهه شیخ ته پنځیر رحمه الله با د رسالت سره لګولې اشتباه دی ملګری په ځان نه راولي من دې ځکه ویو قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله د دریو اعتراضونو جوابونه چې واردېږي په مسله د توحید از ابتلا پوری مسله د رسالت ده دا هغه زینه مسله د رسالت ده توحید لاشته اول اعتراض منګ به منلې وي او کدا جبريل نه راوړي جبريل زمون دشمن دی من كان عدو لجبريل چی مړه درس دی په خراب ځای کی کړی دی خراب ځای کی دی زده کړی دی جبريل بدنامي دا غسره سکاو انزله علی قلبک دا علت د ما قبل دی او دا علت قائم دی په مقام د جزا اوله شوبه جبريل تا ته وحي وروړي او هغه زموږ دشمن دی په فرشتو کې جواب بلوجوه الخمسه ځان له نه راځي د الله په حکم راځي نزله علی قلبک باذن الله دویم مصدقا لما بین یده ستاسو د خبرې خلاف پکې نشته دریم هدن څلورم بشرا پنځم جواب د جبريل دشمنی د الله دشمنی دا فإن الله عدو للكافرين ګران شي قران کریم کې دا مضمون دی ولما جاءهم رسول من عند الله ددې نه مسئله د رسالت شروع کیږي. ددې ځای په اصطلاح مسئله د رسالت د اذ ابتلا نه شروع کیږي. او ما وی چې دا په باب د صداقت الرسول کې چې مسئله د رسالت شي بدفع الشبهات التسعه نه شبهې او خبره بالکل ویډیا ده چې کله صداقت الرسول ثابت شي نو توحید لبا خبره لاړه شي ابتدا د صورت لا اعبدوا ربکم زکا نبی علیہ السلام دا مسئلہ کی پیغمبر علیہ السلام دا مسئلہ کی نږدې سره تړون مناسبت چې ربط ورته ویل کیږي پلیتای د دوی ذکر شوی راشی اومنی نمنی مباحله خوی بدرا بانه بی سیار مباحله نشی کولی نو بیزه اعتراضونه کوي شیخ ته پنځپیر رحمه الله به وی چې دوی تهمت په جبرئیل باندې لګاو علیه السلام بخت نصر زمون دشمنو هغه من قتلو جبرئیل زمون نه خلاص کړی دی اصل کې د دوی حسد او بغض د منعوم سره چې کورنی د پیغمبرۍ زمنګ وه بنی اسماعیل ته څنګه لاړه نو په سند جرح شروع کړه مباهله نشي کولی بې ځای اعتراضونه کوي اول اعتراض په جبرائیل علیه السلام چې دې تعالی وحی وروړي او هغه زموږ دشمن دی زمون آباج دا د تباه کړی دی تفصیل دا دی حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو مدرسې ته تلو يهود ورته وي چې د تا سره اختلاف زموږ په دې دی چې تا له وحي جبريل راوړي هغه زموږ دشمن دی که میکائیل راوړې نو موږ به منلې وه نبی علیہ السلام ورته او فرمایل چې مل فرق بینهما دوی جبرائیل فی یمین الله میکائیل فی یسار الله نبی علیہ السلام ورته چې لو کان الامر کما کنتم چې جبرائیل الله ته دومره نږدې نو اهل من الحمیر د خرونو مزیا کما قلی چې دومره الله ته نږدې دی او تاسو بیا د خبره نه منئ دویم روایت عمر رضی الله عنه د يهودو مدرسې ته تلو بیت المدرس وی دی جبرئیل سره تاسو ولی دشمنی کوئ وی هو یخبر النبی بما عملنا غلاګانی رازونه زمون نبی علیہ السلام تخی اصل کی دو اعتراض کوي په سند باندی. مونږ به دا ویو چې جبريل ښه نه دی دی به بدنام شي نو دین اسلام قران به بدنام شي کار د شیعه دی چې په سند راکې استدا صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي لکه صرف وی وطن پاتې شوی او نور ټول نعوذ بالله مرتد شوی دي عثمان رضی الله عنه کیسته دی دی ظالمو معاویه رضی الله عنه وی دی بدتیو معاویه رضی الله عنه کاتب د وحیو عثمان قران کریم جمع کړو اثبات او رسالت چې کوي نو اول شبهات لري کوي توم بیان کوي نو چې موږ د قران او د سنت تابعدار په اولیاء او د الله رحمت موږ دا غو د خپل خاوري خیرات شته فدیه شته لیکن په طریقه د نبی علیه السلام شوبات دفع د قران ما تاسو ته ویم دا طریقه ده توحید کې دا اولی اثبات بالدلائل وکړو نو دلته رد خصم کوي جبريل اتيان بالشر کوي نوې د الله په حکم راضي باذن الله د الله کتاب راوړي ته فلانی درس کې وی داغه عقیده خرابه نه وی من قران ویو مطابق د تفسیر د صحابه او فروع کې د فقه حنفي د يهودو کاروم داري چې سند خراب شي زينه خرابه شوه ونه په خپله وچيږي متن خراب او دا کار د شيعو د لبيد خوري عبد الله ابن سبا مسلمانانو کې دا زهر خوار کړی ایران روم اسلام خراب کو کله چې نشر د اسلام راغی نو دو په صحابه تعن شروع کو قرآن تحفه اثنا عشریه د شاه صاحب په دې موضوع بهتر کتاب دی وی که عثمان مطعون شي نو قرآن به هم مطعون شي زیران کې قرآن جمع کردای اوست او ځکه د دو عقیده ده چې اصل قرآن د امام مهدی سره دی دا د دو جوړ کړی شوی دی په عمالو اعتراض مصر ته لاړ خلک راپورته کړه چې گورنر بدل کا عثمان رضی الله عنه محمد بن ابي بکر گورنر که خطی ولا ورکو عمران غلام هغه مصر روان ک عبد الله ابن سبا پینځه پړاوه کې دی ورسو یره وی دا د خلیفه فرمان دی نو زبه پسترګو او په خلق خپل خپل کما سره وی پاری کی لیکلیو اذا جاءکم محمد بن ابي بکر فقبلوه کله چې محمد بن ابي بکر راشي نو هغه به ستاسو ګورنري قبولي کوي نو دې ولګید پټي د بی نقطه روانه کړه لپاسه پی دو ټکی ولیکل فقتلوه عمران رستو پاتې شو قافله چې مصر ته رسیده ومزی ځکه دی کې خود قتل حکم دی خطی راواغس فقتلوه قافله تیزه و خود راگیر کړه د مصر خلکو بغاوت شروع کو چې لګلې سلو او خط کې یې لیکلي څه دي؟ تحفه اثنا عشریه که وخت وی نو بنده به خودلی و خدا په دې موضوع بهتر کتاب دی او واقعا مفصل ذکر کړی ده په دې موضوع العواصم من القواسم د امام غزالی شاګرد قواسم د يهودو اعتراضات بهترین کتاب په دې موضوع منهاج السنه د توسی شاګرد مشهور شیعه د تاتار بانی هلی منهاج الکرامه لیکلی او فی سب الامامه 724 کې راغی مسجد خیف کې اعلان چې حنفیه کافر زندیق ست سو پچیس کی بیا چبیس کی د مناظری اعلان شیخ الاسلام قبول کو ابن تیمیه رحمه الله په مسجد خیف کې مناظره د هلی په فن چې منطقو شیخ الاسلام اعتراضات وکړو د غم نه دې مردار شو مشهور کتاب اغلی کړی دی یو جل کتاب الرد علی المنطقیین او د منهاج الکرامه پرد کې اغلی کړی دی منهاج السنه څلور جلده کې د شیخ الاسلام ډیر علوم دی پکی او شیخ الاسلام دریاب د علوم دی فتاوا حدیثیه و دیش جلد کی شیعه رد کئی پسند د یهودو کارم داو قل من كان عدوا لجبريل تاته به هم وایي چې قرآن دې د چا نه زده کړی دی. صالح علیه السلام خپل قوم ته وی اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه وزان نه پټاوا ان بما ارسل به مؤمنون خبري تو ګورا دا مه وایه چې زه څه ځای ته تللی یم خو خبره خو زما واوره قل من کان عدو لجبريل اول بستا په استاد اعتراض کوي جړن شروع شو قل من كان عدوا لجبريل جزا محذوفه ده للتعميم فليمت غيظا دویم فهو کافر دریم جزارا واسا انا عدو له سلورم فهو حالکن پینزم چراغ فهو على الخطأ فإنه نزله على قلبك بإذن الله علت قائم مقام د جزا فإنه نزله على قلبك بإذن الله زړه ځکه خاص کړي چې دا محل د وحي دی اصل محل ته وحي رسولې ده محل د علم زړه دی او صحیح علم هم دا دی چې د سړي په زړه کې ښه زړه یې ځکه خاص که چې دا محل د وحی او د علم دی. نبی علیہ السلام فرمائی تنام عینای ولا ینام قلبی خوب د انبیاء علیهم السلام وحی کوم علم چې په زړه کې د باطنی صحیح علم مولانا روم وی علم را, را برتن زنی ماری بود خکارا إذا تزمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر کافیه بخپل رواني جبريل عبد الله قوة الله میکال عبدالله اسرافیل عبدالرحمن کمالې بخاری صفحه 643 جلد دویم کی جبر نیک اسراف صراف په معنا د عبد ای په معنا د عبد الله کمالی نوم داوی فإنه نزله على قلبك بإذن الله پورواله د سند دری صفات د کمال ذکر کوي او باقی صفات دی تراجع دي ستا د خبرې تایید کوي ولې نه مني خونه دا ولې نه مني مبارکي خوشحالي د مؤمنانو لره نو ولې نه مني وبشرا او زیره مبارکي خوشحالي د منونکو د پاره تسلی د زړونو د مؤمنانو په دی راځي په دې کتاب کې دومره فواید دي صدق لما بین یده هدن وبشرى للمؤمنين فإنه نزله على قلبك بإذن الله وحي محل ترسولی دا سوره الشعراء او چې دی هغه زړه دی مخاطب زړه دی علا قلبک قریم داوی فإنه نزله على قلبك بإذن الله اشاره شوه چې انفکاک نشته په هغه څه کې چې څوک جب د جبريل دشمن دی نو د الله هم دشمن دا نه ده چې د جبريل به دشمني او د الله بنئ من کان عدو لله شیخ تپنچر رحمه الله بفرمائي من کان عدو للصلحاء لك صحابه رضوان الله عليهم اجمعين کوم خلک چې ملائکو ته اله وایي هغه هم دشمنان دي احقاف آیه شپږم او اووم للحق لما جاءهم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ترغیب دی سره د زجر نه اهل کتابو ته. او دا د مخکې سره مربوط دی درې زجرونه ذکر کړي که څوک بیا هم دا نه مني څوک چې دا کتاب نه مني هغه ناقض العهد او فاسق دی ولقد انزلنا خامخا تحقیق یقینا را لګلې دې مونږ ته تا آیات بینات دلائل خکارا د قرآن په صفت کې چې بینات راشي قرطبي معنا کوي چې الفاظ مرتلات دي او ملخصات المعانی واضح الدلالت دویمه معنا اعجاز اخکارا یا آیات بینات حجج او براهین بلکل ښکاره. مخکې مونږ ذکر کړو چې بینات لازمی متعدی دواړه راتلی شي لازمی بينات الصدق متعدي مقصد ښکاره کوونکي آيات آياتنا بينات مقصد ښکاره کوونکي پخپل واضح د نورو مزاحت کوي وما يكفر بها إلا الفاسقون کامل فی الفسق انکار نکوی د دینه وروتون کی د حکم د الله د الله د حدود وتلی هر کله چې راغې دوی ته رسول د الله د طرف نه مصدقون رښتینی کوونکې هم چې د دوی سره نه بازار تاو کو فریق من الذین یوې ډلې د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شو کتاب، کتاب الله، کتاب د الله، تورات، وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه لکه چې دوی نه پوهیږي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبضه ارتاو کړو. سیوطي قاعده لیکلې ده چې اوت الکتاب په مقام د زم کې مستعملېږي. آتینا د مدح د پاره اوتو الكتاب کتاب الله تورات تورات کې صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری پیغمبر وراء ظهورهم بیادبی قرآن بی ضرورته نه شعه کئ. درسونو کی په صفونو کینی د عارض د لاسه یا وراء ظهورهم مخکی خلولی عمل پی نکی قرطبي ادرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهب والفضة ولم يحل حلاله ولم يحرم حرامه لولی خدا الله حلال ته حلال نه وي قران څه شی حرام کړی دی اغه ته حرام نه وي نو نه بازه سفیان ابن عینا د تابعی دی هغه تفسیر کوي ټقالې، حواشي، کتابو راوړي دي. کأنهم لا يعلمون تشبیه کم عالم چې په خپل علم باندې عمل نه کوي بنده دې ځان واخلي اول خو علم شته دی نه انتهایی کمزورې نو سولیک عالم وی چې کم عالم په خپل علم عمل نکی کل مصباح یزیء للناس ويحرق نفسه منبتای دا دیوه دا خلکو ته رڼا کوي ځان سیزي ختم شي ویلی شي تیل پکې خلاص شي کنز العمال 187 جلسم ابي هريره رضی الله عنه او ډیر د یری د زجر وعید چې اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لا يعلم بعلمه او کما قال سخ د خلکو نه په عذاب کې هغه عالم دی چې په خپل علم عمل نه کوي شیخ تپنپیر رحمه الله به فرمایل چې اعراض د کتاب الله نه سړی جاهل کوي کتاب الله تورات وراء ظهورهم خکارا یا په معنا د ترک العمل د دویمې شبې جواب دی شبهات د بنی اسرائیلو دا په اصل کې د دو پلیتای ویخه توحید کې هم د دوه خباستونه ذکر شو نو چې کله شوبهات د بنی اسرائیل ذکر شي نو خباسات دي بیا په پنځه زجرونه ذکر کیږي دو شعبې به ذکر کی پینزه امور تعلق د رسالت سره لګلی دی هغه به ذکر کی ما ویلیو وحی روړون کې زمون دشمن دی سلیمان علیہ السلام ساحرو ته ورته نبی وای ولی او که نبی شي نو سحر جایز دی ته خو سحر ته کفر وای دریم هاروت ماروت ملائکو خلق ته به سحر پته ولګېده چې سحر جایز سلورم راعینا جایز تروسا صحابه داوی خو چې مونږ شروع کو تا منع ک پنځم کله یو حکم کوي کله بل مانن سخمنایا په خپل خبره کې ته مترد دي نو هغه پسې به پنځه زجرونه اول اعتراض پر رسول ام تريدون ان تسالو رسولکم دویم خلق ته الله د دین نه اړول څلورم د یو د بل د کتاب نه د حق نه انکار کول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء شپغم د الله کورونه من کول د توحید نه یو سل څوار لسم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه بیا پنځه امور تعلق د رسالت سره ساتي صداقت الرسول صدق الرسول و تسلی اِنَّا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حبهم رازچ اتحاد حتى تتبع ملتهم اتحاد ممکن نه درین دلیل نقلی الذين آتيناهم الكتاب په زمانه د بادشاهۍ د سليمان عليه السلام کې وما کفر سليمان حاصل د جواب کفر نو کړی سليمان عليه السلام لیکن شیطانانو کفر کړو خو دوی خلکو ته سحر لره وما انزل على الملكين د دریم سوال جواب هاروت ماروت سحر نو را لګلې شي په دوه فرشتو په بابل خار کې چې هاروت او ماروت او ما يعلمان او دوبه کولا من حدن هیچ چاته حتی یقولا تردی چه اوبوی دی دوارو انما نحن فتنتون یقینا من ازمائشیو بدل که کتاب د الله په کتاب د سحر لمن اشتراه کتاب د سحر واغس په کتاب د الله نشته د لره په آخرت کې څه برخه هیڅ برخه ولبئس ما او خمخا هغه چې خرڅ کو دوی په هغې سره ځانونو خپلو لره لو کانو یعلمون کاش که دوی پوه دي ارمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ملګري اعتراض کوي سلیمان علیه السلام هم پیغمبر و نبي و. او دا د دویمې شبهې جواب شو نږدې سره مناسبت کتاب د الله شاته غورځولې دی په سحر پسې ورپسې شو عنوان د آیات کریمه جواب د دویمې شبهه سبب د اعتراض د داوود علی السلام په وخت کې چرچا د سحر وا سليمان عليه السلام په وخت کې شیطانانو جادو خلکو ته خور کړو رفته رفته شرک ته ورسیده لکه تعویذونو والا رفته رفته کوډي منتري وما الی ذالک او تعوذ کی دا ځای مونږ چیړلی و سلیمان علیه السلام خبر شو اعلان یې وکړو چې چا سره د سحر کتابونه یې راوړی ضبط یې کړو د خپل د تخ لاندې خخ کړو که پوه وې سیزلی به یو شیطانانو څه وس نه رسېده خو څه کولی نشو خفه شو سليمان عليه السلام چې کله مړ شو شیطان خو لیډر دی ابا واستكبره نو تحریک بیا شروع کو تحریک د سحر خودلو وی سلیمان خان چې موږ په منګه بادشاہي کولا نو هدای په سحر او په جادو باندې کولا که تاسو نه منئ راځئ د هغه د تخت د لاندې وګورو. باقیات راوواته چرچه د سحر شروع شو. خلق دوکه شو او دی وی چې سلیمان علیه السلام جادوګر دی. ځینې خلک چې سحر کوي په دې دلیل نیول شروع کړو مړ سليمان عليه السلام تخ حکومت په جادو ولاړو دویم از قوا اغو سليمان عليه السلام ته بدرت شروع کړ چې ګوره سليمان عليه السلام جادوګرو جادو کفر دی قران چې کله راغی وحي شروع شو د انبيانو په نومونو کې د سليمان عليه السلام نوم نو دوی چې هغه ساحر ته د هغه صفائی او براءت بیانای نبی ورته وای منګ تا نه منو توم بیا نبی نه جواب الله ورکی چې ګور هر خبره کې به تحقیق کوي سلیمان علیه السلام سحر نه و کړی ولکن الشیاطین کفرو نسبت د سحر سلیمان علیه السلام ته غلط ماوی مخکی بستا استاز بدنامی راوړون کې سند د وحی جبرئیل پرویزیان چې احادیث نه مني نو قران دې هم نه مني کم زمون لیدلې دي چې جبرئیل راته پیغمبر علی السلام له وحی راوړی دا دوړه و ما ينطق عن الهوى نو دویم ستا په ملګری به اعتراض کوي د دې شبهې نظیر اوس هم شته. مړه د شریانو ملګری نو ځینې ځینو کې بدبخته خدا د پنځپیر لفظ په تهمت مستعملی ښه چیر جدی دا شریان ښه ابن تيمية حافظ ابن قيم وما إلى ذلك خلق ورقص بدر دوی مجسمو مولا علي قاری حنفي میقات او جمع الوسائل کی چه کان من اولیاء هذه الامه مشتبه الفاظ راخلی او په مشرانو پوری تړی دروغ لکه قصیده غوثیه د شرک بوجۍ پیرانو پیر رحمه الله ته نسبت کوي پنجاب تلاشه سر تب یابستی احناف بنام کړو احناف ته نسبت کوي امام ابو حنیفه رحمه الله پسې دروغ وایي. دوه شوبې شوې د سليمان عليه السلام متعلق او د هاروت ماروت متعلق په دې مقام کې که ملګري درس اوري والله اعلم مرجان ورسره وي زه بفضله تعالی یاد ده خو چې په دغه ځای پوه شي سودی او تقریر کړی دی چې يهودو ړومبې مقابله د نبی علیه السلام سره په تورات شروع کړه نبی علیہ السلام وی تورات راوړی وی په تورات کې توحید مسله نشتا چې حجت روا غیب دان کارساز یوازی الله رد البصائر د مولا مکه کتابونه زخای په حقیقت کې زخایر د شرک او د بدعت راشه د سلفو یو قول پیش شو دغی مختصر جواب د چا قول پیش دی او هغه سړی مجهول دی معتبرانه د مجاهیل خو دنیا کې ډیر زیات دي معروف دی خو معروف دی د شرک داعی دی د بدعاتو داعی دی احمد رضا دی کوټه تر پینک دو باهر ګلی می معروف بالاتباع دی سند بینی رسیدلی سند دی تاویل بوکا لکه رافع الرتب او کاشف القرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نومونو کې پیغمبر خبره دی ومنله مرتبه به دی پورته شي غمونه به دی الله ختم کی شیخ صیب نه د شاپور به مې ویلو او بیا ورته ما یو ځل شیخ د شاپور ته ووی رحمه الله چې تا وای ته نو په دې کې خو ټول څه سند هم نشتی او په دې په زمنی درود ابراهیمی ولې نه وای اما ورته ویلو مو چې زینوی دلائل الخیرات کی دو ځان لا هفته کی ختمی او د هری هفتی ځان لا څه تخصیصات دی پکی بهتر دادا چې سړی درود ابراهیمی وی شیخ صاحب سرو ما سروم چرته یوځای کې پروت ته خو یې بزان لچرتا او د دې مثال د رسول صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې مشکات صفحه پانچ سو پندره کې ان الماحی راغلی دی محو کوونکی لري کوونکی په حقیقت کې الله نو تفسیر نبی علیه السلام په خپله کوي الذي يمحو الله به الكفر زما په ذریعی به الله د دنیا نه کفر ختمي راشه مسنوی په عقیده د توحید کې پکا ټکا یا محیط الکل یا کهف الوری یا اله العرش یا رب الثری اسماء صفتی دی ګورئ ذاتی نه دی کن انیس القلب اختم لی بخیر زما د زړه آشنا شه خاتمه زما په خیر وکا انت حسبی انت کافی لی صغیر سوا د الله نه بل څوک د سره شته دی نه چې جای کې حاجت روا مصنوی کې هغه وی نام احمد چون چنین یاری کند نوم د پیغمبر علی السلام محمد صلی الله علیه وسلم دوستی کوي نو تاکي نورش چو مددګاری کند نور به امداد وکي زاریګه د علماء دیوبند نه کلی دی مسوی څوک چې د مسنوی درس کوي هر چا پوری خونم نه کوي زړه پاک نه بی عملی مسنوی سلوي زموږ شیخ رحمه الله به پړاووله نو کلیدی مصنوی کی تانوی رحمه الله فرمایی د دې د شعر تشریح کی چې حضور کې اتباع سے کس قدر نفع ہوگا دویم نام احمد چو حساری شد حسین نوم د نبی علیه السلام په شان د مضبوطی قلعه تا چه باشد ذات آ روح الامین تانوی صاحب وی چه آپ کو روح اس واسطه کها که آپ کا اتباع باعث حیات روحانی هی د مثنوي څه اشعار شیخ رحمه الله تسهیل مثنوي پښتو کې دغه ترجمه کړې ده د خبره یاد ولرئ چې تاویل به د هغه چا د قول کې دی شي چې دغه عقیده معلومه وي عقیده غلطه ته تعویل بنه کوي خپل علم بلاغت للاړ شه ام بطر ربیع البقلا جاهل دهری وی حقیقت ته نسبت د امبات سپرلی توکو وای ورته درود او بیا د درودونو تاج ورته وای نو مم غلط دی شیخ تپنپیر رحمه الله با فرمایل چې دا مهدی علی شیعه لیکلی دی گنگوهی رحمه الله صفحه 98 کې بوي چی همانا سم قاتل به عوام سپرده نست خلکو له زهر ورکول دی زهر قاتل راشه قول راغی تاویلی نشی کیده دست باغی دی زی په زی منخیو چی په کتابونو کی دست شوی دی شامی مصری وګوره دم دست پکی شوی دی بیروتی کی نشته دس ام نشی کیده اخیری خبره دا خبره د دغه سړی نه په حالت ته وت کې بی اختیار صادر شي دلیل نه دی بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله یو ځای کې شعر لیکلی دی چې مدد کرے اے کرمی احمدی کې تیرې سیوا نهي ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی مدد کرے اعتقاد داغه معلوم دی پنډه ته اعتراض کوي چې که موږ بت ته سجده کو نو تاسو بیت الله ته کوئ بیس بڑے مسلمان یو کتاب دے او پاغی کی د دې جواب لیکلې دي او دغه ښه کتاب دی د اندوانو اعتراض هغه هغه ځکه پندت ته جواب کوي صفحه 141 کې وی زمونږ عقیده دا ده چې د الله نه وروسته په ټولو کې غوره محمد رسول الله دی نه انسان د هغه برابر نه فرشته نه عرش بعد از خود ګتوی قصه مختصر بیت الله ته چې موږ سجده کوو نو سجده الله ته کوو د بیت الله کوو نو دا نسبت کول هغه ته غلط دي داغه مولی سیب اسمر دی بصائر صفحه 50 وګورئ دې ځای کې به چې کله شیخ رحمه الله دا بیان کاو نو د هغه یو زوړ قرآن کریم و لیکلی خو په هغې څوک نه پوهېده. یو کال چې ما التزام کاو نو وخت کې ما واغسته نو د هغې نه به مې جمع کوله. دارالعلوم کراچي مفتي محمد شفیع رحمه الله چې کله ژوندی و نو شیخ صاحب ورته خط لیکلی و چې قبر موسی الکاظم تریاق لاجابه الدعا حاشیه د مشکات صفحه 154 کې د امام شافعي رحمه الله قول پېش کوي. موسی کاظم به د دغه زمانې چرته نېک بنده و، نو هغه وایي چې د امام شافعي رحمه الله په تقدیر د ثبوت سره اول خو دا د هغه قول نه دی، په حالت د وجد کې بې اختیاره صادر شوی دی او وایي د دې نه جواز نه ثابتېږي چې ته زیارتونو له ځې لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد صریح ممانعت راغلی دی. بفضله تعالی زمونږ درس چې څوک یې زده کړي نو هغه بیا په علم المناظره هم پوهیږي. قول ګور مجهول معلوم دی بالشرک سند بنی رسیدل تاویل به کیدی شي تاویل نشو کیدی دست بوغاتو دی بی اختیار به صادر شي بی فکر دلیل نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زما قول د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د سنت خلاف راووته نو په دیوال یې ووله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا علی عهد ملک سلیمان وتبعو کی وبعاطفه د الله کتاب پرې خو د چرته لاړو جادو پسې تتلو کی ملګری که د چا سره قران مخکی الف لیکل شوی دی دا مکتوب عثمانی دی بلغت القریش لیکل شوی دی ما ویلی یو ځای کی به د الف لیکلو ضرورت نه لیکل شوی وی په خا به چې وي نو يې د الف شړ دی. وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا دیزه کی الله پاک پیغمبر علیه السلام ثالث کو ځکه نبی علیه السلام هم پیغمبرو دویمه نسبت ته کفر سلیمان علیه السلام ته ډیر لوی بد خبره وا الله خپلوي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سحر ترتب د اسباب خفیه د امور غیبه او په اسباب خفیه او به د استمداد من الله نه اعظم التفاسیر لیکي پخه نظربندي د اوړي په سیزن کې به دا پړوګر راتله، ډګډګی چې دو کوي نو د خپل جادو او د منتر اثر لري ته رسوي، نظربندي، یو سړی د بهر نه راغی، چینار ونه وه ډېره لویه د جومات سره، هغه آريان شو چې دا خلک څه کوي ناړۍ دې چینار ته اچولې ده او دې خلکو ته په سترګو کې دا ښکارېده چې دا مونږ پاړوګر ته اچولې ده وی دا تاسو څه چل کوئ وی دا سړی وی ما وخوځوئ وی رسې خو تاسو چینار ته چولې ده ترتب د امور غریبو سحر کې اسبابي خو په اسباب خفیو بيد استمداد من الله نه ترتب د امر غریبه دی امر خارق للعادت پلاس د پیغمبر صادر شي کمخ کې د پیغمبرانو ارهاس زمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارهاسات ډیر زیات ګټو ونو ورسره خبرې کړې وي نبی علیه السلام ته معلومې وي امر خارق للعادت ته په معجزه او کرامت کې سبب نه د دیو جن دا په اختیار د پیغمبر په اختیار د ولي کی نه یی نو که موافق د هغه د مدعا سره و کرامت د عام مؤمن په لاس باندې صدور د امر خارق شو شیخ رحمه الله به د خپل درس مثال پیش کو چې په دې غرونو کې دومره لوی درس د الله اعانت ته استدراج صدور د امر خارق للعادت په لاس د مخالف که موافق د مدعا سره استدراج سنملیهم سنستدرجهم منګک دی ماوی ابن صیاد به ځان دومره غټ کو چی لار به بنده کړه روډ به بند کو د دجال په حق لرازی که مخالف تاغه د مدعا نه به یو خبر مسلمه الکذاب پس یو سړی لاړ چې زما دا یو سترګه خړنده ده سوال وکړه چې دا روغ شي لیت عینه سواء ناغه چې سوال وکړه هغه بل لړنده شو دې ته ویل کېږي اهانت شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمايي چې د سحر دیارلس قسمه دي، په ټولو کې استمداد د غیر الله دی، بلنه د غیر الله ده. شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمايي چې جادوګر اینهارا باید کشت قتلای باید و در مقابر مسلمان کفن نه باید کرد جنازه به پی نه کئ مقبرک د مسلمانانو کی به نه خاخای و برای ای دعا و صلات جنازه نه باید کرد شیخ الاسلام یو اړوکی کتاب دی قیده جلیلیه اغی کی لکی چی په سحر کی استمداد د غیرالله دا بلنه پکې لازمي ده. وي ما ته یو سړي وي فلاني ځای کې وي زما نه لار ورکه شوې وه، ما که ښه یې درته ویلي فرشته به وه، که ناکاره خبره یې درته کړي شیطان به و، وي ځکه زه خو تر اوسه په جیل کې وم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا سوال دا و چې د داوود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام هغه جادوګرو تا ته به وموي ته د وابیانو ملګری پر سلیمان ولکن الشیاطین کفرو حافظ ابن کثیر نورو مفسرینو لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام چې کله وفات شو ابلیس علیه اللعنت تقریر کوي وی یا ایها الناس سلیمان علیه السلام ساحر فالتمسو سحرا فی متاعه تخت لاندې دفن کړیو ثم دله علی المکان الذی دفنوه فیه اوسم سپنګیره براشی ګړی وړی خبری بشورو کی ولکن الشیاطین کفروا دارالندوه شیطان راغلیو په صورت ریاکار مکار پیر باندې د نبی علیہ السلام د قتل په حق لبنی خبر او کړه واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان حذفت مضافك على عهد ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان عليه السلام ته نسبت ته کفر وکاو الله نفي کوي پته ولګي د چې سحر کفر دی وما كفر سليمان ولکن الشیاطین کفرو انسی جنی جادوګر کافر دی حدیث کې اوس ما تاسو ته وی چې سزا یې قتل ده احکام القرآن د جساس په دې ځای باندې خ تفصیل کړی دی د دې آیات کریمه دلاندې صفا شپېته مه کې خو ما د هغې اختصار کړی دی. وانما قال ابو حنيفه رحمه الله ولا نعلم احدا من اصحابنا خالفه فيما ذكره الحسن عنه انه يقتتل ولا يستتاب قال ابو حنيفه رحمه الله اقتل الزنديق سرا فان توبته لا تعرف أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن قال يقتل الساحر ولا يستطاب عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا بري اونیو فدفنه الى صدره جونده سيني پوری خخك ثم تركه حتى مات سعودی الله دی بچو ساتی نو پاغی کی تاویزونو وال نه پریدی ایامو د حج کی مستقل شورته ګرځي قينچي ورسره يي د چا سره تعويذ يي په غاړه لرکي احکام القرآن صفحه 60 کې لیکي من اتا کاهنا يؤمن له بما يقول فهو بريء مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ابوبکر جساس وایي چې اتفق هؤلاء السلف علی وجوب قتل الساحر. فتح العزیز اوس ما تاسو ته وچ اقسام د سحر دیار لس قرآن وی وما کفر سلیمان دا کفر دی حافظ ابن کثیر اته ذکر کړی دی ماده د سحر قرآن کی دریش پیتا پیری ذکر ده لغتا نفس اړول د ظاهر نه شریعت کې امر خارق للعادت چې ظهور داغي د نفس شریره نه ناشي به اسباب خاصه جمهور اهل سنت والجماعت و چې د سحر حقیقت شته اثر شته خو د اثر نه د دې خواله نه ښکاریږي ښا چې د موثر دی سړی وتړي بهر جوړ موټي خزو کې دا شی ډیر زیات دی چې دند کور ته ځي هم نامرد شي معقود عن الجماع شي معتزله د نن زماني مسلمین ورته ویل کېږي دا هم غني ډلې دي اثر د جادو نه مني فتح العزیز روح المانی وی چې سحر هله اثر کوي چې حرام شي ته حلال وای یا بالعکس مسمریزم نظربندی د لاس صفائی وما الی ذالک کوړی منتری په درهه د خدای او په درهه د رسول د خدای او په درهه د څلور واړو یارانو او په اذن د پیر استاد ام خدای شو ام رسول شو څلور واړه یاران شو پیر استاد شو که دا مریض ددې مرض نه ښه نه شو نو خونی د بټی کوټ بابا په غاړه و څومره شرک شو او څومره ظلم شو چې لري تعویز دغه مسله ما تفصیلا کړی و بهتره دا ده څاه خپره کیبی کی ولیکه یا الله جل جلاله حائزه دا قرآن و تزړندای خو چې په لرګي کې دی پنا کړی یا بهترین انتظام دی ولا کړی تعلیم د سحر چی څوک وکی الیوم فتوا دا ده چی نه دی زده کوی ورنه بیا پی عمل کوی ښه لکه دی ځای کی حاروت ماروت سحر ښی د پاره د فرق په مابین د معجزی او د سحر کی لیکن هغو تی غلطه فیدا وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت دي زيتا ملګری وګورئ که جادو غلط وي استمداد د غیر الله غلط وي نو الله پاک به هاروت ماروت فرشتې د سحر د پاره نه را لېږلې دا آیات یو کال شیخ ته پنځپیر رحمه الله ډیر مفصلا ویلو د دینه مخ کې د سحر معنی لیکلي دي، خداع، دویم تریخی، دریم خفاء، څلورم اړول، پنځم خسته کول، شپږم طریقه یا کلام چې باریکي، اووم د روح خسته کول، اتم، څیزونه په خیالاتو کې بدلول. نهم، طرف د مرۍ. لسم، غذا. یولسم، وخت پیشمني. مفردات ته امام راغب هم دوه معنی لیکلي دي. قرآن کې سین. سحر، اړول د حق نه مؤمنون ناواسي شپږ مصداقات دي. جادو په واقعه د موسی عليه السلام کې يو کم څلوېښت پېري. جادو درېم په باره د قرآن کريم کې د منکرينو ديارلس پېري. څلورم اتهام د طرفه د منکرينو سحر سره د نورو رسولانو جادو ورته وایي، شعراء ایک سو ترپن، ایک سو پچاسی، ذاریات باون، پنځم وخت پیشمني، قمر چونتیس، آل عمران. سترہ زاريات اٹھارہ شپغم دروغ هود وم وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد په لفظ د ما او د هغې په عطف کې چې دا واو عاطفه دی او که ووي استینافیه دی ما دې ځای کې دوه احتماله لري چې مای موصوله شي یا مای نافیه شي يهوديانو تابعداري وکړه د هغې چې لوستلو شیطانانو ما تتلو الشیاطین دارنګي تابعداري وکړه د هغې چې نازل شو په دوو فرشتو باندې وما انزل علی الملکین حاصل تعلیم به خلکو ته د سحر ورکاو یو دارنګي تعلیم به ورکاو خلکو ته دایي چې نازل شو په دوو ملکینو اشکال په دې مقام کې دا راځي چې معطوف معطوف لکه مغیره کی مخکیم سحر و جادو ملکین و بنیم جادو نو داغی جواب داده چه سحر دو قسمو یو تبه سحر سلیمانی وی او بل تبه سحر بابلی وی فرق راغی خواه نو یا استیناف کا او یا د عطف کا په ما کفر باندې قرطبی دی ته اصح الاقوال ویل دی اگر که علامه لوسی پی رد کړی دی آیات کریمه مفاد به دا شي چې دوئ نسبت د سحر سلیمان علیه السلام ته کاؤ نو وما کفر سلیمان دلته رد په یهودو کوي چې نسبت د سحر بابلی به کو دو فرشتو ته چې جبرائیل او میکائیل دي ښا نو را لګلې شي په دو فرشتو باندې په بابل خار کې خو فرشتي به بیا میکائیل او جبرائیل شي مقصد دا لکه چې نسبت د سحر سليمان عليه السلام ته غلط دی وما كفر سليمان نو جبرائيل ميکائيل ملکینو ته هم غلط یو ورپسې لګ راځه وما انزل على الملكين لفظ د انزلا د دې انزال بالمعنى الحقيقي وحي او دا غوره قول دی د اسمان په طریقې د وحي سره دویم وما انزل انزال بالمعنى المجازي او دا مستعملیږي چې یو سړی تعلیم ورکوي بالنسبة الی الامه آل عمران چوراسی نمبر آیات څلور اتیا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او دغینا مخکی قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم او ورپسی وی والاسبات وی نو انزال دي ته ویل کیږي چې تعلیم ورکول په نسبت سره امت ته انزله دریم راشه علی الملکین دو سړیو زمیداران او بدماشانو زورورو بل قرأت په دې کې ملکین راغلي دي نو په ملکینو خو وحی نه راتله بادشاهانو نو انزال په معنا د تعلیم سره اول احتمال چې هاروت ماروت شي دویم چې بدماشان شي مای موصوله به شي او پاغي چې را لګل شو په دوو فرشتو په دوو ملائکو بدماشانو څلورم راشه هاروت ماروت کې هم درې احتمال دي یو بدل دی د ملکین نه د فرشتو نومونه دویم بدل د ملکین نه په معنی د دوو سړو سره یا بادشاهان ملکین وما انزل علی الملکین بادشاهان ملکین بد بدماشان دریم هاروت ماروت بدل دی د الشیاطین نه فرشتي نه شوي لكن الشياطين كفروا کتوای تسنیه څنګه بدل واقع کیږي واقع کیدی شي ابدال د تسنیه د جمع نه جایز اول دوړ احتمالونو کې مې موصوله او اخیری بنا دی په معنی نافیه باندی عبارت کی به اخیرو کی ټیک بشی څنګه وما کفر سلیمانو وما انزل على الملکین ولكن الشیاطین کفرو شیاطین سوکو هاروت و ماروت يعلمون الناس السحر پنځم راشه وما يعلمان من احد په دې کې درې احتمال دي ضمیر ملکین تراجی او هغه فرشتي هاروت ماروت دویم ضمیر هاروت ماروت تراجی او هغه بدمعشان دریم ضمیر هاروت ماروت ته راجع او هغه شیطانان ځکه موږ به ویو کو فرصت میلاو شو چې هغه دو فرشتي دو نمونه چې پاغي کې اختلاف دی چې دا فرشتي دي که بادشاهان دي که بدمعشان دي هغه هاروت ماروت په دې دوړو احتمالاتو کې انما نحن فتنه من باندې ډیر ازمیختونه کړی شوی دي فلا تکفر زموږ د تجربې نه انکار مکوئ اغرادا ترغیب بلیغ چې ورته ویل کیږي انما نحن فتنه مفتون مفتونون مجربی ومن اقتقی ومن او د زینو جادو ډیر سخت دی خورلانو کې دا شی ډیر زیاتی ها دا کور نه پريښودل غواړي بي ضرورته يا دا دلالۍ له راغلي دي څه نه او څه به ددي سره خامخا يي ښه ان کيد کن عظيم. دويمه معنی انما نحن فتنه ایا موږ په فتنه او په ګمراهۍ کې غورځیدلي یو؟ استفهام زجري، ستاسو ملایان هسې موږ ته کافر وایي نو فلا تکفر، تاسو ځان ولې کافر کوئ؟ آیات ساده مانا کوم روان یم. دویمه توجیه کوم یعیمون ملګرو د سلیمان علیه السلام با خلق ته خودو السحر بطلان د جادو توجیه شیخ ته پنځیر رحمه الله کړی دی یعلمون ملګرو سلیمان علیه السلام خلکو ته السحر بطلان د سحر چې جادو غلط شی دی دویم یعلمون دی شیطانانو شیاطین ولکن الشیاطین کفرو یبالغان فی النهی او دا بیوی انما نحن فتنتون یقینا من ازمائشیو او دا غی مثال سړی دی هغه ته د کتاب الربا وای او دا غیا مقصد نه چې ته ورشه بازار کې سود شروع کاندر پلای مضاربت سکینډل ګڼي ووهل. کم شی چې حکومتي نه او حکومت یې غو خو واضح وي خو راس المال خو بستانه تبا کیږي انډر پلې کې استدراج دې د په ګنټو ګنټو ډیریږي او ډیر خلک خراب کو بیع المعینه امام محمد رحمه الله نه چاته پوسو کو چې ته په کتاب الزهد تصوف کې کتاب نه لیکي وی ما لیکلې ده کتاب المعاملات کتاب الخراج د امام ابو یوسف رحمه ترین کتاب امام محمد رحمه الله نو دوی به وی چې ګورا منګه ازمایشیو را لیدلی شیو د سحر او د معجزي فرق خلکو ته خيو چه سحر به د سر کوي معجزه به د سر نه کوي سحر کې اسباب پټي معجزه کې نه انما نحن فتنه کتاب الربا به وي نو لړ عمل به په بازار کې شروع کو فلا تکفر ځان مه کافر کوئ په زده کولو د سحر چې سحر زده کړئ او په هغې عمل کړئ مه کافر کېږئ ځان مه کافر کوئ په زده کړې د سحر بل چا ته تعلم د سحر کړئ وی زه بنګال ته تللی وم تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یرید څوک د ستورو حساب کوي څوک لاسونه ګوري شیخ ته پنځیر رحمه الله وی ټکند غرمه او خار کې هم هړوګر ناستو هغه چې بلتون به یې راویست، دښمني به یې راویسته، په سبب د دې په منځ د سړي او د ښځه کې یفرقون سحر به اثر وکړو سړی به معقود عن الجماع وګرځي يفرقون به بين المرء وزوجه دویم خزا خاون کی چې کوم سړی سحر کی یو مسلمان پاتې شو بل کافر ما یفرقون نکاح مات لکه روایاتو کی راضی واړه واړه شیطانان مشر شیطان لذي ما دا چلو کو ما دا چلو کو ما فعلت شیئا یو راشي ما سنری غونې کارو کو خزه مې د خاون نه جدا کړه غاړه غاړه شي چې سړی هم تای وما هم بضارین به من احدین نو دوی نقصان رسوونکي په دې سره هیچا ته الا باذن الله مګر په دې کې د الله حکمت وو زدکاو هغه چې ضرر به رسو دوی ته او نفع به نه رسوله ولقد علمو یقینا پوهو دوی لمن اشتراه چا چې خوخ کدلا جادو نشته دلا په آخرت کې صبرخه آیات ما مناسب تفصیل داغي وکړو وما يعلمان من احد ملائکو مبارکی انما نحن فتنه ابتلاء لكم امتحان استاسو د پاره د الله د طرفنا فلا تکفر په عقیدی د سحر فلا تکفر په تعلیم د سحر فلا تکفر عمل په سحر کله شیطانانو سره شي نو دوه معنی تعلیم بنور کو شیطان هیچا تا تر دي چي ويل به يې تحکما، استهزاءا، حتی يقولا تر دي چي وبه وي دوی انما نحن فتنتون، لاړ شئ موږ سره څه کوئ خپلو ملايانو څنګه له لاړ شئ، ملايان سحر ته کفر وايي نو تاسو کفر مه کوئ فلا تکفر. دی کی اصل کی ځان ته راغیب کولی ښه کوډ مړه غفلانه خور ته ناجایز وی یو ځله ما په کوډو منترو ردو کو په بدن پوه شوم سړی راته معلومو راو می غوښت نو چې یو سړی منتها ته ورسی نو چې خپل ژوند دې خراب شي نو وخی به در باندې ووهي شیخ رحمه الله او شاګردو شته ځینی علایې خروب کړي شیخ صاحب شوګورو هر چا باندې وای خې اعتماد کو هغه خډیر د خواصونو دا کوړی منتري شروع کړی وی خلک به په فلایټ کې به بوته څوک به سوخ کړی نو موټر یې ورپسې راویست چې زمونږ پلاني ځای کې مریض دی کسان یې ورته کینولي وو، بخه یې پرې ووهلې ښه. حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر رشته یو ځای کې سړی نه کوي، سترګې یې پټې کړي. سبا به ستوماني راشه تعلیم بنور کو دي شیطانانو هیڅ چاته تدې چوبې وي يعلمان شیطانان حتى يقولا ترغيبا أو تحزيزا من مجرد أقتقيو إنما نحن فتنة أزمائل شو مفتون مجربيو فلا تكفر ته راغله په سبب د سحر ماوسوی خزی وکو کافره شوه سړی وکو کافر شو فلا تکفر ما يفرقون به عقیده به په وساتله لکه حدیث ما ذکر کو نيزدې شه بچيه تا ښه کار کړې دې شيپ دې پې کړې دې. کنزالعمال کې هم راځي او اوږد تفصیل دی نو هر یو ته بوي ما فعلت شیئا چې دا کس راشي چې ما د ښځې او د خاوند په درمیان کې جدايي راویسته، په خلکو باندې مې شرک وکړو، نو شیطان خپل تاج هغه کشر ته په سر کړي. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله فیتعلمون فقیه باب الربا درته ووی سامی عمل بالربا شروع کو پاتې شو په دې مقام کې چې هاروت ماروت دا فرشتي وي نصوص ما مخکې ذکر کړو چې فرشتي معصوم دی د صغائرو د کبائرو نه نفس ولا الله پاک نه دی ورکړی هاروت ماروت باری تعالی ته وی چې موږ وی انسان م پیدا کا ورانه بکی وی د سره نفس دی او د روجه کې نفس اماره ډیر زیات تیزی یو خبر او دویم جنگ د پښتنو روژه د بد اخلاقۍ نوم دی حالانکه الله وی روژه ونسه لعلکم تتقون چې خشي د هاروت ماروت اسم الله العظم ورته الله پاک خو دو درځي براتلی فرش فیصله وکوله زهره باندې ماین شوي زهره هغه په شراب سکوري دي قتل په کړي دي ناروات شوی دي نعوذ بالله او په پښتنو کې وی فلانه دی ویترو فرشتہ ده نو وی چې سړی څو وروسته کوي په دو تخفیف ته عذاب راځي ګوی دی زهره اسم اعظم یې زده کو لاړ ستوری شو حالانکه هغه آدم علی السلام نه مخکې پیدا و پیدا دی غټ ستوری دی سبع سیارات چنګا بریک چې ورته ویل کیږي تفسیر شته ټولو تفاسیر لیکلي دي الله ورته وی چې د دنیا عذاب غواړي که د آخرت د دنیا کوهی کې ځوړند دي بابل ښار کې چرته دی دا کوی لاندی منګی دی اوبه دی جبی یی اوږدی کړی دی نعوذ بالله هغی ته رسی نه قسمه قسم واقعات دی اسرائیلیات دی او ټاکر پینک تو باهر گلی می کچری ته اوغرزوا अलमालूसी हुई نص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله عقيدة دا كفر دا په دې مقام کې هوښیاره مرغۍ نښلي نه او چې نښلي د دوړو خپو نه نښلي. المسدد فی الذب عن المسند او سیوطي د دې تصحیح کړې ده. موږ وایو د هغه لپاره هیڅ اعتماد نشته. بهترین کلام په دې باندې اسنه المطالب کړلې دومره کتاب دی د جرح او د تعدیل شته بنده سره زیړ چاپ والا پنجپیر شیخ رحمه الله د لاس خرید شوده دی زمون والی مرحوم اغستیو او مقاصد الحسنه روایت سعید ابن جبیر ته رسی موقوف روایت دی ښه ضعیف دی د قران نه خلاف قران کې من پیش کړیو چې فرشتي معصوم حمیم سجده تشتم عراف دو سوچی انبیاء 19 27 تحریم چې قصه غلطه حافظ ابن کثیر لیکي قرطبي هم لیکي چې هاذا كله ضعيف لا يصح منه شيء دو اعتراض کړو چې خلک ګناه کوي دونه ګناه شو نه وي کته وای مسدد فی الذب عن المسند لم یاتی بشیء دلیل نه دی پیش کړی وما هم بضاضين به من احد الا باذن الله جواب د سوال چې سحر اثر کوي او کنه کوي او کوي ها مؤثر حقیقی الا باذن الله مگر په دې کې د الله حکمت وو الا باذن الله اته مصداقات دي بتقدير الله لك دلته ماتا قران کې پنځه شپې ذکر ده الا باذن الله الا بارادت الله مګر په دې کې د الله حکمت دویم امداد د الله دریم اجازت څلورم قدرت پنځم نفس تقدیر شپږم رضا وم تسخیر او اتم امر شرعي ويتعلمون ما يضرهم چا ته چې به دې زده کو نو او ضرر به په چا ته رساو زده کو به دوی هغه چې ضرر به ورکو دوی ته ما یضرهم ځکه هغه خو به نو ویلي دا به عمل شروع کو توبه به چې شانه ویستي ولا ينفعهم ولقد علموا تراه ما له في الآخرة من خلاق يقينا لمن اشتراه من استبدل كتاب السحر بكتاب الله چاچه خوخ کدی لران شراو خرڅولو ته ویلې کیږي هیڅ برخه ولبی سما شراو به انفسهم چې خرڅ کړو لو کانو علمون ارمان کاش کدوی پویده لو کانو یعلمون د شرک او د سحر نه لمصوبتم من عند الله خیر خامخا ثواب او بدلا د طرف د الله نه ډیره غوړه لمصوبتن بدلا بور کی الله پاک دوی ته د الله د طرف نه لمصوبتم من عند الله ډیره غوړه لو کانو یعلمون